بسم الله الرحمن الرحيم باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن دا کتاب الحج شروع دی باب نمبر 115 حدیث نمبر 1709 خه په دې باب کې اګر چې دا خو د یوم النحر حواله سره احکام شروع دي خو چونکه په یوم النحر کې هم قرباني کیږي حاجیان قرباني کوي متمتع او قارن قرباني کوي نو بعضي احکام د دې کوم چې د لوی اختر په ورځ باندې لکه نور مسلمانان قرباني کوي د حاجیانو نه علاوه نو بعضي احکام د دې او داغي دا یو شان دي نو د دې وجنه بعضي احکام د اضحیه او د غټ اختر د قربانۍ امام بخاری دلته هغه هم ذکر کوي یعنی په دې په دې باب کې د کم چې حاجی کوي نو د هغه قربانۍ احکام هم پکې راشي او ورسره چې کم د لوی اختر قربانی ده نو هغه احکام هغه هم پکې راشي د دوانو یو حکم دی خپدې باب کې دا باب دې په بیان د دې خبره کي چي یو سړی د خپلو بیبیانو د طرف نه من غیر امرهن د هغوی د اجازت نه بغیر د هغوی د حکم نه بغیر د هغوی د اجازت نه بغیر غوا یا بله قرباني ذبحه کول په دې باب کې دا ذکر کوي چې آیا دا کولی شي نو امام بخاری دا روایت ذکر کړی دی چې آو بالکل یو سړی د خپلو زنانو د طرف نه قرباني کداغي اجازت نم وی کولی شي خو دا اجازت دا اذن دا دلالتن يا عرفاً موجود په کار دي چه دلالتاً ازني وي يا عرفاً ازني وي عرف کي مثلاً يو معاشره کي لکه زمونږ معاشره کي عام طور باني سړي د خپلو زنانو د طرف نه قرباني کوي نو په دي کي که د زنانو نه تپوس هم نه کړي شي يا زنانه تي د سره خبري هم نه وي نو چونکه عرف کي سړي دا د زنانو د طرف نه قرباني کوي زمونږ په معاشره کې هغه عرف داسې جوړ دی نو د دې وجه نه د هغې د طرف نه به هم هغه قرباني هغه کفایت کوي یا مثلا د هغې هغه اذن دا دلالتن موجود وي دلالتن داسې لکه دې روایت کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها دا روایت د امام بخاری راوړی دی چې هغه خبره نه وه او چې کله غوخه ول راوړلې شو ته پوسی وک چې دا د څه غوخه ده نو بعد دا غین او ته یې هغه ته پته ولګی د چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبیانو د طرف نه قربانی کړي ده نو حالانکه هغه ته پتم نه و ليکن هغوی څه يا مثلا انکار يې نه دی کړی يا هغوی لکه څه اعتراض نه دی کړی بس دا غ دلالتن اجازت دی حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن قالت د مدینې نه په په پنځه ویشتم د ذوالقعدې راووتلو د ذوالقعدې پنځه ورځې هغه پاتې وي یعنی په پچیس ذوالقعده باندې منګه هغه راووتو لا نرا الا الحج زمنګ اراده نه و مګر د حج وا یعنی منګه صرف د حج هغه احرام هغه واچو فلما دنونا من مکه تا ځکه عام طور باندې څنګه چې د پخوانه د زمانه د جاهلیت نه طریقې را روانه و چې په دې میاشتو کې چې یو سړی به حج کو نو عمره به اغي دا به ګناه ګڼله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقه دا بیا دې اصلاح کړی دا لا نرا الا الحج زمنګ اراده نه و مگر د حج وا فلما دنونا من مکه هر کله چې منګه مکی تر نږدې شو نو امر رسول الله صلی الله علیه وسلم من نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکا غچاتا لم یکم معه هدی چې دا غسر قربانی نه وا نو حکم یې وته وکړ چې اذا طاف کله چې طواف د بیت الله وکي وسعا بین الصفا والمروه او د صفا او د مروه ترمنځ سعی وکي نو ان یحل حکم یو توک چې د عمرې د ادایګې نه بعد ان یحل هغه د احرام نووزی حلال دي شي قه قالت ام المؤمنین عائشه فرمای فدخل علينا يوم النحر چونکه دیم تمتع کړي وا او دا خو چونکه بیمار وا نو دا خو بیا اومغه د بیماری حالت کې د حج احرام واچو او بیا حج لاړه عائشه فرمایي چې فدخل علينا يوم النحر نو راوړلې شو منګه تا دخل علينا یعنی داخله کړی شو په موږ باندی هغه غوښه د غوا یعنی راوړلی شوه راوړلی شوه موږ ته یوم النحر د قربانی په ورځ باندې یعنی په لسم ذوالحجه څه شی راوړلی شوه بلحم بقرن د غوا غوخه هغه موږ لراوړلی شوه فقلت نو ما ته پوسو که چې ما هاذا دا د څه غوخه ده قال نو چا چې راوړې دا نو هغه ته ویلي چې نحر رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ازواجه چې نبی له صلوات والسلام قرباني کړې ده عن ازواجه د خپل بیبيانو د طرف نه خادي کې دا یو مسلم ده چې په حاجی باندې او په معتمر باندې خیر معتمر باندې خواسم خو په حاجی باندې کم چې د غټ اختر قربانی دا غ په نشتا د دې وجه نه په روایتو کې چرتم دا نه دی راغلی چې نبی له صلوات والسلام حاجیانو ته ویلي دي چې هغه دی د دغه قربانۍ سره کوم چې هغوی په تمتع او په قران کې دا قرباني کوي هغوی دي د د غټ اختر قرباني مو کی ها منه نه ده که یو سړی استحبابا هغه کوي نو هغه د یو سړی طاقت دی نو هغه دی د دغه قرباني سره سره د غټ اختر چې کومه قرباني ده هغه کولی شي استحباب شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ځان سره هغه خو په دغه موقع باندې په حج کې سل اوخانی حلال کړی دي خو په دې کې بلحم بقرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو د طرف نه غوا چې دنو هغه حلال کړی ده په دې موقع باندې نو خکاری دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه موقع استحبابا قربانی هم کړی دا د غټ اختر قال یحیی یحیی ابن سعید وی یحیی ابن سعید انصاری فذكرته للقاسم نو ما دا حدیث دا قاسم ته ذکر کو چې عمرا هغه داسې روایت کوي د ام المؤمنین عائشینا نو فقال قاسم کم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها د هغې وراره دی نو قاسم هغه ویلې دا د قاسم ابن ابو بکر قاسم ابن عبد الرحمن دی نو قاسم ویل چې اتت ک بالحديث على وجهه چې د عمرې تا ته د حدیث راوړې دی على وجهه په خپل طریقه باندې مطلب دا دی چې عمرې په کومه طریقه چې دا روایت تا ته بیان کړې دی نو واقعي چې دا واقع دی یعنی هغه ته حدیث صحیح یاد دی څه غلطی پکې نه ده کړې باب النحر فی منحر النبی صلی الله علیه وسلم بمنن په مینا کې د نبی له صلوات والسلام د قرباني په ځای د قربانۍ کولو بیان دی کی افضلیت ته چې یو سړی په دغه ځای کې قرباني کوي کوم ځای کې چې نبی له صلوات والسلام قرباني کړي دا ورنه منا ټول منحر دی بلکې حدود حرم دا ټول د قرباني ځای دی په حدود حرم حدود حرم نه بهر به نه کې لیکن په حدود حرم کې چې تا په هر ځای کې وکړه مکه چې دا لکه دای په هر کوسه کې تا قرباني وکړه جایز ده لیکن نن چونکه حالات داسې دي چې پای کې لکونه خلک دا حج لا دا را غونډي کې او دا را جمع کیږي نو که هر سړی له اجازت ورکړي شي چې به تاسو په کوم ځای کې قرباني کوله بس هغه ځای کې قرباني کوئ نو بلا وینه به تویږي او دا غینه د بیمارو د د خورېدو دا غي امکان شته دی د دې وجه نه سعودي حکومت دا غي د پاره ځان لچ کوم مسبح دی هغه مقرر کړي دی او بس خلک په هغه ځای کې هغه خپل قربانيان یې هغه کوي د دې دور د حالاتو مطابق حدیث کې راځي د ترمذی ابو داوود په سننو کې دا روایت راځي چې نبي علیه السلام په کوم ځای کې قرباني وکړه نو وی ویلي چې ما خو دې ځای کې قرباني وکړه او باقی مانده مینا ټول دا منحر دی دا ټول د قرباني ځای دی بلکې حدود حرم کې هر ځای کې ته قرباني کولی شي حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هغه به قرباني کوله في المنحر الف لام په داخل دی پاغه خاص زید قرباني کی د حدیث راوی وی د عبد الله ابن عمر عبید الله ابن عمر وی عبید الله وی چې دغه خاص زید قربانې نه مراد کم زید منحر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قربانې په ځای کې ځکه د عبد الله ابن عمر داغه ډیر شدید الاتباع صحابی دی چه نبی علیه الصلاة والسلام په کم ځای کې کم عمل کړی دی نو د به غزیونه هغه به تلاش کول حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس بن عياض حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياز حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هغه بلیګلا بهدیه خپل قربانی من جمع د مزدلفه نه من آخر اللیل د شپې په اخرنی حصہ کې د کسار لبا یوم النحر د قربانی ورځ بوا نو د شپې نه به د مزدلفه نه خپل قربانی هغه به مینا ته ولېګلا دا رستو چې کومه جمله راځي دا ول ترجمه وکا مع حجاج دا قرباني به لګل د شپې په اخرنی حصہ کې د مزدلفینا مع حجاج د نور حاجیانو سره فیهم الحر چې پاغه حاجیانو کې به آزادمو والمملوک او غلامان به همو یعنی قرباني لګل داس د آزاد سره لګل دا ضروری نه ده بلکه غلام لیم ورکولی شی هغه مغه قربانی هغه راوستی شی منا ته نو لګل به حتا يدخل به منحر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې پوری چې داخل بکړې شو دا قربانی د نبی علیه الصلوة والسلام هغه ځای د قربانۍ ته یدخل به یعنی هغه قربانی هغه به راوستې شوه یعنی هغه به راورسېده یعنی عبدالله ابن عمر به خپله قربانی را لېږله کوم ځای ته چې کوم ځای به نبی علیه الصلوة والسلام هغه ځای د قربانی و په کوم ځای کې چې په پیغمبر قربانی کړې وه نو هغه ځای ته به د هغه هغه قربانی هغه راوستې شوه او هغه ځای ته به داخل کړی شوه باب من نحر هديه بيده سوک چی قربانیو کی د خپل قربانی بيده په خپل لاس باندې په خپل لاس باندې دا افضل عمل دی مستحب ده زکه دا غ تولی بنفسه دی اگر چې پدې کې نیابت بل نائب جوړول اغم جایز دی خو په خپل لاس بانی قربانی کول دا افضل ده او دا بهتره طریقه ده څنګه چې ما ویلی چې د قربانی د د حج او دارنګ د د غټ اختر د قربانی د دې احکام دا ډیر دا مشترک دي حدثنا سهل بن بکار حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس دلته راوی چې دینو دا حدیث د مختصر ذکر کړي دی وذکر الحدیث مختصرا دا روایت مختصر راوړی دی او پای کې دا دی ونحر النبي صلی الله علیه وسلم بيدیه او قربانی وکړه نبی له صلوات و سلام په خپل لاس باندې سبع بدن قیاما د اوو خانو قیاما په داسې حال کې چې هغه خان ولاړو او دغه ته نحر وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوو خانو دا غي په ولاړه باندې نحر کړي دي د دې وجه نه بعضی محدثین وی چې نبی علیہ السلام خو ډیر اوخانغه حلال کړي دي نو دا دلته خو په حدیث کې اووه راځي نو دی وجه ناغي دا وی چې دا اووه چې دی نبی له صلوات والسلام دای په ولاړه باندې نحر کړی دی باقی مانده چې کم دی نو هغه په ناس تبانی او یې راسم لولې دی نو هغه په دغه طریقه باندې ذبح کړی دی نبی له صلوات والسلام قربانی کړی د خپل لاس باندې د اوو خانو قیامن په داسې حال کې چې هغه ولاړو ضحی هغه اضحیه او د غټ اختر قربانی کړی وه نبی علیه الصلوة والسلام په مدینه کی کبشین کبش ګټ ته وی کبشین تسنیه ده او نبی علیه الصلوة والسلام په مدینه کی د لوی اختر قربانی کړی د دوو ګډانو ام لحینی خو لیکن سپینوالی پکې ډیری او دارنګ زی په زی پکې دا تور داغي لکه څنګه چې په ګډانو کې او یو قول پکې د محدثینو دام دی چې املح الابیض الخالص ته وي تک سپین ګټ ته وي نو دیو جن دوانه معنی علما کوي او قرباني کړي و نبی له صلوات والسلام د لوی اختر په مدینه کې کبشین د دوو ګډانو ام لحین د برګو او یا املحین د تکو سپینو اقرنین کم چې هغه خکرور ګډانو د خکر والا ګډانو اقرنین قرن خکرتوي چې کم هغه خکرور ګډانو داغي قرباني هغه کړي وا باب نحر الابل مقیده د اوخ قرباني یعنی نحر کول چې داسې ویدري او په دا یو خپل وتړي او په دې سینه کې چې دا کوم ځای دی دغه ځای په چاړه باندې هغه ووي لکه نن سبا هر چاته پته ده ځکه په دې دور کې ویډیوز او سوشل میډیا او دلته مس خلک خان هغه نه حر کوي د اوخ قرباني نحر کول مقیدتا په داسې حال کې چې تړلې شوی وي چې تړلې شوی وي داغه یغه یو خپه نو دا نحر دا هغه افضل طریقه ده دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ته او دا یو خپل د دې د پاره تړي د دې د پاره چیرې س نقصان چاته اون رسي زکه اون تختی زور اور شی دی حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل ما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اولید چې هغه راغی یو سړی لا او قد اناخا بدنته اناخا کینول ویلی د چې هغه کینولې دی بدنته هغه خپل اوخه ينحرها او پناسته داغه نحر کوي په ناسته ولا دغه سی دا سینه کې ولا دا رګ وی قال ابن عمر ته وی چې ابعثها قیاما وی دروا پایسوا پایسوا وی دروا مقیدتن په داسې حال کې چې دا یو خپې تړلې شوی وی نو پای سوا او یو خپل لکه دا وتړه او بیا یې نحر کا سنت محمد سنت محمد صلی الله علیه وسلم دا طریقه دا د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه ده وقال شعبه عن یونس اخبرني زیاد او پدې کې په بل سند کې د دې یزید ابن زریع د د متابعت شعبه هم کړی دی باب نحر البدن قائمه په دې کې دا وایي چې د دوخانو داغي نحر کول قائمتن په ولاړه مخ کې وی چې مقیدتن دلته وی قائمتن چې ولاړم وی او دا یو خپه د تړلی هم وی په قران کې راځي وقال ابن عمر رضی الله عنهما سنت محمد عبدالله ابن عمر وی چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه هم دا ده وقال ابن عباس رضی الله عنهما ابن عباس د سوره حج د دغه لفظ د ثواف داغه معنا کوي قیاما په داسې حال کې چې دا اوخه دا ولاړوي دا ساروي دا ولاړوي په دریو خپو ولاړوي پای کې هم داسې يي چې صافنه هغه اس ته وایي چې هغه په دریو خپو باندې ولاړ يي، دا درې خپې په ځمکه باندې دی غونډې لګولي او دا څلورمه خپه دی هم لګولي لیکن ددې څلورمې خپې صرف دا چې کوم ددې سم او د خپې چې دا کوم سر دی دا نوک دی دا یې صرف په ځمکه باندې لګولي نو دې ته صافنه یعنی هغه اصیل اس د اصل نخ اس دغه نخه ده او کم چې هغه د د د اعلی نسل چې کم استه داغه دغه نخه ده چې درې خپې په ځمکه مکمل لګولي او د دې سلورمې خپې د دې صرف د دې د دې د دې نوک نو د دې صرف هغه هغه سر یې لګولی وي او دغه ته صافې نه وي او صواف دای چې دا یوه خپوله مکمل وتړي او دا په هوا کې معلق وي قیامن په داسې حال کې چې دا په دریو خپو ولاړه وي او دا یوه خپه دای تړلې شوي وي حدثنا سهل بن بکار حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس دا روایت اوس مخ کې تیر شو هلته مختصر په باب نمبر 117 کی حدیث نمبر 1712 او دلته دا لک تفصیلا دی عن انس رضی الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماسپخین منځ په مدینه کې سلور رکعات هغه پوره وکړل ځکه لا سفر نه دی شروع کړي حج تا والعصر او د مازیګر منځ په ذوالحلیفه کې دوه رکعات منځ وکړ ځکه بیا سفر شروع کړي دي او ذوالحلیفه دا د مدینه نه صرف 300 میلو په فاصله کې ده او د د پاره الته مون د وخت رو چیرې ملګری ټول په مغزه کې راجم شي فبات بها نشپې تیر کړ په ذل حلیفه کې فلما اصبح نو هر کله چې سحر ک رکب راحلته نو په خپل سورلۍ باندې سور شو فجعل يهلل ويسبح نو شروع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې تهلیل او تسبیح کو لا اله الا الله ویلی او تسبیحات ویلی فلما علا علی البيضاء نو هر کله چې اوخته د بيدا دی میدان ته هغه لږ په لوړه دی نو لبا بهما جميعا نو تلبیه ویلا د حج او د عمره د دوانو د دوانو نیت او تړه او قربانی مو سره ده فلما دخل مکه هر کله چې مکی ته وردننه شو نو امرهم ان يحلوا نو نور خلکو ته حکم وکړي چې چا سره قرباني نه وا ان يحلوا چې غید د احرام نه روزي ونحر النبی صلی الله او په خپل د احرام نه په دې رونوته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره قربانی وا او قربانی وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس باندې سبع بدن د اوو خانو قیامن په داسې حال کې چې هغه وخان هغه به ولاړو بخاری باب هم په دې تړلې دی وضحى بالمدينه كبشين املحين اقرنين او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لوی اختر قربانی هغه په مدینه کې کړې ده د دوو ګډانو املحین برګ یا تکسپین اقرنین اغخکرور حدثنا مسدد حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابي قلاب عن انس بن مالک رضی الله عنه قال صلی النبی صلی الله علیه وسلم الظهر بالمدینه اربعا نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه کې د ماسپخین څلور رکعات منځو کو ځکه لا سفر شروع نه دی او د مازیګر په ذوالحلیفه کې دوه رکعات ځکه چې به سفر شروع شوی وو وعن ایوب عن رجل عن انس او د ایوب نه عن رجل هغه د یو بل تن نه چې مراد تنم دغه ابو قلابه دی عن انس رضی الله عنه ثم باتا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذوالحلیفه کې شپه تیر کړه تر دې چې ساری کو نو فصل الصبح د ساری منځ یو کو او ثم رکب راحلته او بیا په خپل سورلې باندې سور شو حتی اذا استوت به البيضاء تر دې چې د بيضا دغه میدان کې برابر شه په خپله سورلۍ باندې یعنی سورلی بالکل مخ په قبله نیغه شوه نو اهل بعمره وحج نو आवाज بلند ک او تلبیه ویل د د عمره او د حج د دوانو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران اغنیت کړیو باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا نبو ورکی یو سړی قصاب له جزار قصاب له نه به ورکوي یو سړی قصاب له د قربانۍ نه هیڅ شی په اجرت کی ها یو سړی قصاب له غریب دی او یو لاسی غریب نه دی هدیه کې ول ورکوي نو څنګه چې نور خلکو له سړی خپل خپلوانو له د قربانۍ د غوښې نه غوښه ورکوي به تورې صدقه به تورې هدیه غیلم ورکول شي خو قصاب لبا د داغه قرباني په اجرت کې سنور کې هغه له بیلې پیسې ورکه او نور باقی مانده هغه له ته غوښه ورکولی شي به تورې هدیه یا که مثلا غریب دی او یا که دوست دی حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثنی بعثنی النبی صلی الله علیه وسلم زدا الله رسول هغه اولی ګلما ځکه علی رضی الله تعالی عنہ ته د ذمہ داری د اسپارلې و ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سل او خان په دغه موقع باندې ذبح کړی دی ز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولی ګلما فقمت علی البدنی باقي مانده یو سړی دغه څرمن دا په خپله استعمالولی شي، دارنګي که مثلاً چاله سړی بطور هدیه ورکوي، هه که څرمن دې یو ځل خرڅه کړه نو هغه د هغې چې کومې پیسې دي هغه به ته صدقه کې، هه البته یو سړی په خپله ځان له استعمالولی شي یا که تۀ مثلاً یو بل یار دوست له ورکوې بطور هدیه او تحفه هغه هم جائز ده یعنې ضرور نه ده چې ګنې ته خامخا صدقه کې خو بل لیم ته په هدیه او تحفه کی ورکولی شی چی غوښه ورکولی شی په تحفه کی او په هدیه کی څرمن هغه هم ورکولی شی خو به هر حال که پیسی د ته ملاو شی او خرڅه دی کړه نو بیا به خامخا صدقه کی وقال سفیان سفیان وایی وحدثنی عبدالکریم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن علی رضی الله عنه قال امرنی النبی صلی الله علیه وسلم ان اقوم علی البدن ما ته نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم وکړ چې زه ودرېږم په دې اوخانو باندې یعنی د دې نگرانی ما ته راوسپارله والا اعطي عليها شيئا في جزارتها دا جزارتها جزارتها مرضی د جیم ضمه او کسرا په دوانو سره راضی اجرت ته وي مزدوري ته وي او ماته حکم وکړه چې زه ورنه کما چې زه ورنه کما په دې قرباني باندې د دې په دې ذبح باندې شی ان هیڅ یو شی ځکه نور خلکو لکای دا سمبالوله نبی علی السلام خو صرف داغه نحر یا داغه ذبح کړی دا یا علی رضی الله تعالی عنہ داغه نحر یا داغه ذبح کړی دا او باقی ماند نور قصابانو لکای سمبالوله نو ماته حکم وکړ چې زور نه کما په دې قربانۍ باندې شيئا هيڅ يو شی فی جزارتها د هغې په اجرت کې قصاب له د هغې په اجرت کې د دې نه یو شی هغه ورنه کما نور باقي مانده سړی د هغې نه په خپله خوراک کولی شي مسکینانو له ورکولی شي یارانو دوستانو له خپلو خپلوانو له نو هغه ټوله لکه بنده صدقه کولی شي خو لیکن تی اجرت کی چاله نشی ورکولی ځکه چی دا ټوله د د د الله په نوم باندی هغه ذبح شوی ده نو قصاب له داغی په اجرت کی ته یو شی هغه نشی ورکولی باب یتصدق بجلود الهدی د قربانی څرمنی به خیرات کولی شی صدقه کولی بشی خو څنګه چی ما ویلی صدقه د دی مستحب ده ورنه ددی څرمن ته په هدیه کی غریب لم ورکولی شی مالدار لم ورکولی شی دواړو له ورکولی شی حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبد الرحمن ابن ابي ليلى اخبره ان علي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې ان یقوم علی بدنه چې هغه دی ودرېږي علی بدنه د قرباني په دی وخانو باندې یعنی د دې نگرانی دی هغه وکي و ان یقسم بدنه كلها او د دې دا او د دې وخانو دا هر څه دي تقسيم کي. وان يقسم بدنه کلها او دا ټول اوښ دي تقسيم کي څه مطلب يعني لحومها د هغې غوښې وجلودها او د هغې څرمنې هغه دي هم صدقه کي وجلالها او دا تر دې چې د هغې زينونه چې هغه د پاسه پي سړی کيني چې هغه دي هم دی صدقه کي ولا يعطي في جزارتها شيئا او نه دي ورکوي د هغې په په اجرت کي قصاب له شيئا هيڅ يو شی هغه قصاب له داغې نه به طور هدیه هغه ته ورکولی شي صدقې په طور باندې ته ورکولی شي خو په اجرت کې ته نشي حسابولی باب یتصدق بجلال البدنی دا باب دې پدې کې چې د وخانو زینونه هغه به صدقه کولی شي او دا روایت مخکې بار بار تیر شو حدثنا ابو نعیم حدثنا سیف ابن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان عليا رضي الله عنه حدثه قال اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئه بدنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی وکړه د سلو خانو سل اوخان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړی دی په حجۃ الوداع کې نو علی رضی الله تعالی عنہ وی فامرنی بلحومها نو ماته حکم وک داغي په غوخو داغي د غوخو په صدقه کولو باندې او داغي په تقسیمولو باندې فقسمتها نو ما داغي هغه غوخه هغه تقسیم کړه خه امام بخاری دلته د سوره حج د آیت نمبر 26 نه تر آیت نمبر 30 پورې په دې آیتونو باندې دا بل باب د تړلې دی په دې آیتونو کې وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ هلته هغه ځایونه ورته وښودل، هلته یې خپل اولاد اول آباد کړ او بیا یې ورته هغه ځایونه وښودل چې دا زما د کعبې او دا زما د کور هغه ځایونه دي، هغه نښې دي. نو راغی د خپل زوی سره د کعبې تعمیر هغه وکړ. په دې آیت کې یو دا خبره ده چې الله ځای ورکړ ابراهیم علیه السلام ته نو هلته د خپل بچی سره په هغه ځای کې د کعبې او د بیت الله تعمیر یې وکړ. دویم دا د دریو خبرو حکم یې ورته کړی دی، یو دا چی لا تشرک بالله، یو دا چی شرک به نه کې، ما سره به هیڅوک کیسه دار نه ګرځې، دویم وطهر وطهر بیتیه، زما کور دا د عبادت لپاره صفا که او دریم اذن، یو لا تشرک دویم طهر او دریم اذن چې په خلکو کې د حج اعلان وکا خا ورپسې آیتونو کې کم چې د حج غ فواید دي اغه ذکر کړی دي او د حج چې کم احکام دي اغه ذکر کړی دي او به ورپسې د قرباني د هغې بیان دی نو په دې آیتونو کې تقریبا دا چبیس ستایس اټایس او نتیس تیس دا پنځه آیتونو باندې امام بخاری دا باب تړلی دی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ او یاد که چې زی ورکه منګه ابراهیم علیه السلام ته مکان البیتی زی په بیت الله کی او بیا هغه د خپل زوی سره غزه هغه جوړ کړیم دی او زوی دلته آباد شوی دی او تم ویل چې الله تشرک بی شیئا چې صدر به نه ګرځي زما سره ایس شي وطهر بیتی للطائفین او پاک کور زما په کلمې د توحید سره ظاهری طهارت هم مراد دی او اصل تطهیر هغه په کلمې د توحید سره دی چې د شرک نه پاک کا او پاک کا کور زما په کلمې د توحید سره د شرک نه د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د پاره د اعتکاف کوونکو چې التاغه ولاړی اول ښه خوراک له ورکې او بیا لګه لګه منډه هغه له ورکې او بیا رو رو په لګ دا خوراک کمې او منډه ول مغه سی ورکې د دې د پاره چې بیا لکه خوراک ته دومره ضرورت نه او بو ته دومره ضرورت نه او منډه مزل ډیر کولی شي او منډه ډیره والی شي نو داغه تزمیر دی نبی علیه الصلاۃ والسلام به د جهاد د اسونم دغسې تربیت به کوو دغسې تیاری به کوله قران کې د حضرت سلیمان باره کې مرازی څنګه چې هغه سوره سواد هغه واقع ته مونږه اشاره وکړه چې هغه بم دغه سي اسونو لبه منډه ورکوله د جهاد وعلى كل ضامر او په هر تازي اوخه باندې بخلق راضي یاتین من کل فج عمیق او راضي به د هرې پلنې ژورې لارې نه ليشهدو منافع لهم دې دپاره چې حاضر شي دا خلق خپلو فائدو ته، په حج کې د خلقو ديني دنياوي هغه ټولې فائدې دي، ويذکرو اسم الله فی ایام معلومات او ياد کړي نوم د الله په هغه ورځو مقررو کې کوم چې هغه ایام تشریق دي، علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، علا ما رزقهم او واخلی نوم د الله په هغه څه باندې چې ورکړي دی ته الله دا غ چارپایانو نه نو چې کله غي هغه ذبح کی د الله په نوم باندې نفقلو منها په خپلم ته خوراک کوي واطعم البائس الفقير او وخورئ واطعمو او خوراک وکړئ په البائس الفقير په هغه ناامیده الفقير هغه محتاج باندې چې هغه نه غوښتون کې دی او غوښتون کې په دواړو باندې خوراک وکړي ثم ليقضوا تفسهم په دې کې د حج هغه احکام ذکر کوي نور او بیا په کار د چې لري کې د ځان نه غخيري خپل ځان نه دی خپل خيري لري کې مطلب دا دی هغه حلق دیو کی او قصر دیو کی د په یوم النحر باندې او یا دا چی ځان نه د خیری د شرک او د جهالت هغه د لری کی ولیوفو نذورهم او پکار د چی پوره کی اغي نذورهم اغه خپل نظرونه او اغه خپل چې کومې منښتې دي هغه دې پوره کړي وليطوفو بالبيت العتيق او پکار د چې طواف وکي داغه د کور د الله زوړ بیت العتیق یعنی طواف دیو کی او علما و چې دینه مراد غ طواف زیارت ته ذالک و من يعظم حرمات الله او دا چا چې تعظیم وک دا غ عزتمندو د الله چې دی زیل الله عزت ورکړی دی منا مزدلفی عرفات لا الله دا ټول حرمات دي د میاشت د عزت دي فهو خیر له عند رب او دا ټول شعائر الله دي نو دا غره د د د پاره عند ربه پنيز د رب د و احلت لكم الانعام او روا دي تاسو د پاره غ چارپایان مگر نه دی روا هغه چې هغه لسته چې په تاسو باندې چې هغه مردار ده الحم خنزیر دی او وینه بيدونکې ده او هغه نظر د غیر الله دی فجتنبوا الرجس من الاوثان نو ځان دی اوساتی دا غندګونه د درگاهونو د غندګونه هغه د منخت د غیر الله نه وجتنبو قول زور او ځان دی اوساتی د دروغ د وینا نه د شرکیه کلماتو نه د ځان اوساتی نو دا پنځه آیتونه دلته امام بخاری په دې باندې باب تړلې دی او په دې کې نور محکام اغشته دی په دې کې نورو محکام شته څنګه چې مثلا ابراهيم عليه السلام په خلکو کې اعلان په عمدة القاری کې بدر الدین عینی د دې باب د لاندې هغه ذکر کوي چې یو دا چې بیت الله دا د طواف کوونکو د پاره او د منځ کوونکو د پاره په دې کې د پاکوالي حکم دی او څنګه چې ابراهيم عليه صلوات و سلام خلکو کې د د اعلان د حج کړي دي نبی عليه صلوات و سلام په حجۃ الوداع کې خلکو ته د حج د فرضیت اعلان کړی دی بل دا د پدی کې هغه دنیاوی منافع او فائدې هم شته چې خلک په خپل مشاهده وکي بل دا چې په ایام تشریق کې د الله په نوم باندې قربانیان یا غضب حقي د قرباني غوخه خپلم خړې شي او دارنګ په نورو غرباو مسکینانو باندې هم خړلې شي او داغې نه بعد هغه حلق قصر وغیرہ هغه دیو کی او د خپل بدن نه چې کوم خیرې دي هغه دې لرې کړي دارنګه نور چې د الله په نوم باندې کوم نظر او کوم منښتې منلې دي هغه دې پوره کړي او په اخر کې د طواف زیارت کې ځکه دا فرض دی او چې کوم شاعر الله دي داغه احترام دی وکي باب وما ياكل من البدن وما يتصدق د قرباني د ساروی نه بس خوري او څه به ترې خیرات کوي، یعنې ما یاکلو، څه به د دې نه خوري او څه به د دې نه خیرات کوي، نو په دې کې دا ذکر کوي، وقال عبید الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضی الله عنهما لا یوکل من جزاء الصید خوراک به نه کوي د هغه د هغه ښکار د د جزا نه. یعنی مثلا یو سړی په حالت د احرام کې ښکار کړي د څنګه چې په سوره مائده کې ذکر کړي چې په د په حالت د احرام کې اخکار کول لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتل منکم نو سوره مائده کې راځي فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم دا دی آیت نمبر مثل به ورکوي د هغې مثل به ورکوي بیا هلته هغه مثل صوري او مثل معنوي مثل حقیقي او مثل معنوي او صوري د هغې هغه اختلاف دی د فقهاو ترمنځ نو کوم چې د ښکار هغه جزا ده د هغې نه به خوراک نه کوي هغه به غریبانانو له ورکوي په حدود حرم کې به هدیم بالغ الکعبه قرآن وایي چې د کعبې په هغه حدودو کې به هغه ذبحه کوي والنظر او دارنګ نظر او منخت منلې ده نو یو سړی به داغې نه خوراک نه کوي ځکه وجه دا ده چې د نظر او منخته مندلې ده چې دا به زه په غریبانو باندې ویشم تقسیموم به نو داغې نه به خوراک نه کوي دارنګ په حالت د احرام کې که یو سړي نه جنایت وشو مثلا سر یې وخرو او لا دی په احرام احکام یې لا پوره شوي نه دي نو په دې کې به دی دارنګې خوشبويي وغیره هغه ته ولګوله نو په بعضې خبرو باندې جنایت شته په بعضو باندې صرف معمولي غوندې صدقه ورکول دي نو چې په کم کې په ده باندې هغه څاروی قرباني وغیره هغه پې لازمه ده او د هغې نه به هم خوراک نه کوي ويوکل مما سوا ذلک او خوراک به کوي د هغې نه مما سوا ذلک د دې نه علاوه چې کوم قربانیانې دي د هغې نه انسان خوراک کولی شي مثلا دا په قران کې او په تمتع کې چې کومه قرباني یو سړی کوي د دم شکر د دین سړی په خپلم خوراک کولی شي او په غریب باندې په مالدار باندې خوړلی شي وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح وي ياكلوا د دې قربانۍ نه حاجي په خپل هم خوراک کولی شي ويطعم من المتعه او په حج تمتع کې متع اطلاق په تمتع او په قران دواړو باندې کیږي او د تمتع او د قران د د دم شکر نه یطعم په بل هم خوراک دیو کی په خپل هم یو سړی خوري شي او په بل باندې هم خوراکو کی مطلب بل لیم ورکول شي خپدی کی موږ مخکیم د امام شافعی رحمه الله قول ذکر کړیو چې امام شافعی وی چې را دا دم جبر دی او دا نور ائمه وی بلکې امام مالک تم دا منسوب کیږي چې هغه وی چې دام دم جبر دی خو امام شافعی داغه قول خو دی او دا نور ائمه وی لکه امام ابو حنیفه رحمه الله امام احمد دی داوی چې دا دم شکر دی اصل کې اختلاف بنیاد پدې دی چې دا دا یو سړی د دین خوراک کولی شي نشي کولی دا اختلاف پدې دی چې دا نور ائمه وی امام شافعي چې دا دم جبر دی نو دم جبر معنا دا جبر اصل کې دی ته وی چې ته د یو شی داغي ازاله کې د هغې هغه نقصان دفع کړي نو مثلا تا نه اصل کې په افعالو د حج کی او یا په دې سفر د حج کی په دې عمره کی په دې حج کی د حج په احکامو کی کتانه څه کمی شوي دی نو امام شافعي هغه داوي یا یو قول امام مالک ته منسوب دی نو هغه داوي چې اصل کې تانه د حج په افعالو کې څه کمی کوتای شوي نو دا دم چې دا قارن او متمتع کوي نو دا د هغه نقصان د ازالې د پاره دی دا هغه نقصان جبیره ده دا غي د نقصان پوره کولو د پاره دی امام ابو حنیفه امام احمد وی چې نه دا دم شکر دی دم شکر سمانا یعنی تعالی الله په یو سفر کې د حج او د عمره د دوانو د ادا کولو توفیق درک نو دا ته به طور شکریی دا دم ورکې او دی وجه نه دی نه په خپل هم یو سړی خوراک کولی شی او بل لیم ورکولی شی حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثنا عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن جابر ابن عبد الله وی چې مونږه چې مونږ به خوراک نکو من لحوم بدننا د خپل قربانیانو د غوخونه فوق ثلاث منن د منا د غدری ورځو د پاسه یعنی کم چې غدری ورځي ایام تشریق وی منګ به صرف پدی کې د قربانی غوخه غب منګ خړله او نور به باقی مانده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منګ منع کړي ولیکن دا صرف د یو کال ممانعت دی او اصل کې په هغه یو کال باندې لږ څه قات راغلی وو یا قات راغلی وو یا په مدینه باندې خلک مسلمانان ډیر راغلی وو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صرف په هغه یو کال باندې دا منع کړی و چې خلک غوښې سنبال نکي او د ډیرو ډیرو خلکو ته ورسیږي نو په هغه یو کال یې حکم کړی و چې تاسو به صرف دا درې ورځې چې څوره غوښه استعمالولی شئ هغه استعمال کړئ نوره صدقه کړئ او په دې مسلمانانو باندې وخورئ فرخص لنا النبي صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر موږ له اجازه ترا ک چې اوس ځان سره سمبالول شي فقال وی ویلی کلو خپلم خوراکو کوي وتزودو او دا توخه کول هم شي یعنی ځان سره ذخیره کول هم شي فاکلنا نو مونږ د هغې نه په خپله به هم خوراک وکړ، وتزودنا او مونږ به ځان سره توښه هم کړه، یعنې مطلب دا چې مونږ به ځان سره په سفر کې مړې شوه او مونږ به سنبالولې هم شوه او یا دا چې مونږ ته خوراک وکړو وتزودنا او ځان سره په لار کې هم د لارې د پاره هم توښه مونږ راواغسته په لار کې مونږ خوړله قلت لعطاء دا ابن جریج وایي چې ما عطاء ته وویل چې اقال چې ایا دې جابر ابن عبدالله تا ته دام ویلي دي چې حتی جئنا المدینه چې مونږ هغه توخه کړې وه توخه کړې مو وه او خوړلم خوړلم په لاره تر دې چې مونږ مدینې ته هم رالو نو عطاء وایي چې نه ما ابن جریج ته وویل چې نه جابر ابن عبد الله ما ته دا خبره دا نه ده کړې حالانکه په بل روایت کې ردی چې او دا خبره مراته کړې ده او زمونږ اراده نه وه مګر د حج وه، حتی اذا دنونا من مکة، تر دې چې مونږ رانږدې شو مکې ته نو نبي علیه الصلوة والسلام حکم وکړ هغه چا ته چې د هغه سره قرباني نه وه چې کله دی طواف د بیت الله وکړي ثم یحل او دارنګ صفا مروه سعی وکړي نو ثم یحل بیا د دې د احرام نه وځي قالت عائشه رضی الله عنها عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای فدخل علينا نو راوړل شو مونږ ته یوم النحر د قربانی په ورځ باندې بلحم بقرن د د غوا غوخه فقلت ما ویل ما هذا دا د څه غوخه ده نو ویل شو ذبح النبي صلی الله علیه وسلم عن ازواجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بیبیانو د طرف نه قربانی کړی ده نو ګوره دا قرباني کړي ده نو که چرته د قرباني نه خوراک هغه ناروا وي نو دلته ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه دغه نه خوراک کړي دي او دارنګ نبی علیہ السلام به ول را لګل که هر څه بالکل صدقه کول هغه پکارو نه نه بلکې دینه انسان په خپلم خوراک کولې شي قال یحیی یحیی ابن سعید الانصاری وی فذكرت هذا الحديث للقاسم ما دا حدیث قاسم ته بیان ک کوم چې د ام المؤمنین وراره دی فقال نوی ویلی اتتک بالحدیث علی وجهه د عمرو بنت عبد الرحمن تا ته دا حدیث راوړی دی علی وجهه پاغه خپل طریقه باندې مطلب دا دی چې ټیک ټیک د ته بیان کړی دی او پدې کې هغه هیڅ غلطی نه د کړی او دا حدیث ته پورا یاد دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين